فتنې دنیوي، د دنیا د عذابونو نه د یرولو مخکنی دوه یو نمونې تیرې شوې مخکې یو نمونه تیره شوه د لوط علیه السلام د قوم چې وګوره د بدعملۍ د وجې نه الله پاک په دنیا کې څنګه عذاب راولي د لوط علیه السلام قوم وګوره دویمه نمونه بیان شو اصحاب الایکه هغه د شعیب علیه صلات و سلام امت نه دی هغه ځنګلیان چې هغوی باندې الله څنګه عذاب راوست نن دی د تخویف دنیوي د دنیا د عذابو درېیمه نمونه الکه صالح علیه صلات و سلام دی الله سمود قوم ته راولېږ چې کله دې سمود قوم نافرمانی وکړه وګوره الله په عذابونه راوستل کرانه وستل ناغي بیان ولقد کذب یقینا درغجن اووی ولقد کذب یقینا دروغجن اوی اصحاب الحجر خاوندانو د حجر هغه د حجر خاوندانو د حجر اوسیدونکو دروغجن اوی چاته دروغجن اوی المرسلین پیغمبرانو ته حجر وی دا د مدینه منوره او د شام په منځ کې علاقه ده شام په منځ کې دا به د خیبر نم ووړي د وادي قران بم ووړي نو وړاندې یو ځای راځي حجر دا د سمودیانو علاقه و د سمودیانو نن سبا دا خلک وایي چې دا سعودي سره دی دا زمونږ عمرو والا چې لاړ شي اکثر دې ځای ته ځي دی علاقه ته حجرت شکر وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې تبوک لته نو په دی علاقه تیر ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی نن تاسو په داسې علاقه باندې تیریږئ په داسې علاقه باندې چې د دې قوم د دې ځای اوسیدونکو د خپل ځانونو سره ظلم کړو د دې وجه نه چې تیریږي نو جاړې جاړې او په جړا تیریږي پیغمبر سم په خپل مخ مبارک باندې صادر رواچو او په تیزه د دې علاقې نه تیر شو نو وی دروغجن او وی خاوندانو د هجر چاته دروغجن او وی المرسلین پیغمبرانو ته د اصحاب الهجر چې دروغجن ویلی یو صالح علی السلام ته ویلی ټولو پیغمبرانو ته نو ویلی خو هلکه د ټولو پیغمبرانو خبره یو ده نو چې یو ته دې دروغجن ووي نو ټولو ته دروغجن شو و آتیناهم آیاتنا او ورکړیو مونږ هغوی ته نښې نشانې د قدرتونو زمونږه و آتیناهم ورکړیو مونږ هغوی ته آیاتنا نښې نشانې د قدرتونو زمونږه یو نخه دا و چې الله ولا د تیګې نه سره وستله اوخه بلار به بل نخه دا و چې دستی هغه بچی راوړو بل نخه دا و چې شرب الماء وبسکل دا اوخه بچراله او د دوی په غتالو به خله کې خو نو ملټ انکې سي شور هغه دغه به تشک تالو دا بل نه خدا غي دا وا چې شودو دا سی ولاړه الته بودره د خپل خپې به کولاو کړي او دا خلک براتل او باټي به ته ډکول او ته شیدنه دا د الله د قدرتونو یو لوی نشانه و فکانو انها نو دا خلک عنها د دغه نخو نشانونه معرضین مخ ګرځون کې امنینا په داسې حال کې چې هغوی به په امنو هم د راغورځېدو څه خطر نه وه نه د غل څه خطر وه نه بل څه خو چې کله دوی ما وی پیغمبر ته دغه وی دروژن فاخذت هم الصیحه نو اونی واغوی له اواز مصبحینا په وخت د سبعی کې حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په یو hebatnaka چغه وستا او بس دی الټه پر مخ را پریوتل الکه نه ول هغه ګارو څه فایده ورسوله نه ول مال څه فایده ورسوله نه ول سړو څه فایده ورسوله فما اغنا عنهم فایده او نه رسول هغوی ته ما هغې کانو یکسبون چې دوی د هغې کسب کولو وما خلق بیا د الله د قدرتونو بیان وما خلقنا السماوات موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکه وما بینهما او هغه مخلوق چې په منځ د دې دواړو کې دی الا بالحق مگر د پاره د ښکارا کولو د حق چې دا خلق دې ته وګوري او د الله قدرتونه معلوم کی و ان الساعه یقینا قیامت چې دی لاتیه راتلون کې دی بیا صورت ختمیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورکوي تسلی فصفه ته درګذر وکړه مخ وګرځوه د دې خلکو نه الصفح الجمیل په درګذر او په مخ ګرځولو ښایسته سره که ابو جهل ایمان راوړي که نه راوړي دعوت ورکه او د دا دعوت نه پسې پروا مه کوه مخ ترې راوګرځوه مه پریاد کوه چې دا ولې ایمان نه راوړي او بل څه فاصفح الصفح الجمیل ته مخ وګرځوه د دوی نه په مخ ګرځولو ښایسته سره ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو الخلاق هغه پیدا کوونکی د هر څه دی ستا خالق هم الله د دوی خالق هم الله او العلیم خبر دی په حالت ستاسو بله تسلی ورکوي پیغمبر ته ولې خپه کیږي بیا اندازې دولت مې له درکړی دی او چې د یو سړي سره دولت وي هغه د چا څه پروا ساتي عظیم دولت چې رسول الله ته الله ورکړی دی نو هغه ورکړی دی سبع مثاني سبعه مثانی دا دومره عظیم دولتو چې د دې په مقابله کې دنیا اسم نه ده ولقد آتیناک یقینا مونږ درکړې دې تا ته ولقد آتیناک یقینا مونږ درکړې دې تا ته سبع من المثانی سبع مثانی سبع وو ته وی مثانی معنی کوي بیا بیا دو بیا بیا نو سبع مسانی او بیا بیا دوباره دوباره مونږ در کړی دی تا تا سبع من المسانی او بیا بیا خو ما وی دان یو نامه کې سبع مسانی چې ډیر لوی دولت دی او الله رسول الله ته ورکړی دی اس شی دی عبد الله ابن مسعود صاحب وی سوره فاتحه ده سوره فاتحه الله وی ما تعالی درکړه او دې کې چې کم خیر دی کم برکت دی او یو عظیم نعمت دی د دې نعمت مقابله کې نور نعمتونه اسم ندي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی تاسو مشکات کې ویل دی نن ته الله را واغشته او خپل کتاب ته کینولې ګورې نه شکرې ونه کې ښه وایې ځان سره چې دا یو لوی دولت دی او که تا الله را واغشتې قرآن ته یې کینولې او ته بیا وایې چې زمانه لوی دولت ابل سرم دی رسول الله وی ته اولګې دی اغلوې شه دی وړو کې که او هغه وړو کې دی نغه که غټ که الکه قرآن چې عظیم دولت دی ته دې ته معمولی وی او هغه بل ته چې یو موټر وسره دی هغه ته دغه ډیر وی نو اسې ویمه چې عبدالله ابن مسعود صاحب دا وی چې مراد د سبع مسانی نه دی الحمد شریف ده تاسو به وایې الحمد ته ولې سبع وی سبع مسانی وی سبعه هو ته ځکه وی چې سبع سو ته وی وو ته او الحمد سو آیاتونه ده وو آیاته ده مثانی معنی کوي بیا بیا دا مثانی وته ولی وای وای ځکه خلک مانځ کې بیا بیا وای کنه وای تاسو چې مونږ کوي په هر رکعت کې دغه نه وای الحمد وای صورت ګور هر رکعت کې خلک نه وای خو الحمد هر رکعت کې وای بیا بیا بیا بیا یا دا د چې دا یو ځل مکه کې نازله شوې ده بیا دغه کې نازله شوې ده مدینه کې یا دا خیال دی نو ما درکړی دی تعالی یو لوی دولت چې هغه سبع مسانی دی الحمد شریف عبدالله ابن عباس صاحب یا نور صحابه وی چې مراد د دینه او صورتونه دي السبع التوال آغا اوګده او صورتونه ټیک د دام دولت دی مطلب دا دی نن تاسو د دنیا مسلې دي یو د سره نقد دي په لکونو او یو د سره موټر دی هغه نعمت دی او دام نعمت دی الحمد شریف دام د الله یو لوی نعمت دی او دا سبع طوال دا او اوګد صورتونه دام د خدای ډیر نیام نعمت دی دیتا د سبع تویوال ته د او اوګدای صورتونه دیتا خو سبع زکه وی چې ودی مسانی وته زکه وی چې یو مضمون پکې بار بار ذکر کیږي یو مضمون براوالی بار بار لکه د توحید مسله ده د شرک مسله ده د رسالت مسله ده د قیامت مسله ده بار بار پکې بیانیږي د دې وجنه دا و سورتونه چې سر داغه الحمد دی نه با سوره بقره سوره بقره ورپسې بیا سوره آل عمران نو بیا ورپسې سوره نساء د څه ده نو بیا سوره انعام مائده بیا انعام دسی شو او بیا چې دین و پسې شپږم اعراف او سوره انفال او سوره توبه په یو صورت کې حساب ده منځ کې بسم الله نشته کنه سوره انفال او سوره توبه دا په یو کې ده دا او اوګد سورتونه الله وی دا زما یو عظیم دولت ته او تعالی می درکړی دی نه چا څه پروا ساتي خیال دی ځان باچا حساب وه والقرآن العظیم او درکړی ما تا ته قرآن لوی کله نا کله په یو لوی جز باندې نامه د کل کې خودل کیږي ستاسو په وطن کې یو سړی دی خو ډیر قابل دی نو تاسو وایې که سړی دی خو همدا دی زمونږ په دې علماو کې څه عالمان دي چې هغه ډیر لوی عالمان دي نو مونږ وایي که عالم دی خو دا دی نو دغه وجه نه سوره بقره ته قرآن عظیم وی یا دی و سورتونو ته قرآن عظیم وی یو بل دا دی چې چاته سترګې مو وروږدوه چې وایي زما نه لوی دولت هغه ته میلاو دی لا تمدن موږدوه ته عینیکه دواړه سترګې ستا اله ما هغې ته متعنا به چې موږ ورکړي دي هغه ازواجا منهم قسمونو د دې کافرو ته د دې کافرو قسمه قسمه کافرو ته چې ما کم شي نه ورکړي دي دا بنگلې او دا دولت او دا بل څه دې ته سترګې مه ور اوږدوه چې وایي خدای ګو د ده خو هم ډېر لوی دولت دی و د ده خو هم ډېر دغه دی بختور دی ولا تحزن علیهم او ته خفګان مه کوه په دوی بل طرف ته دا دی ابو جهل ولې ایمان نه راوړي عتبه ولی ایمان نه راوړي که راوړي هلکه راد یې وړي او که نه راوړي زما ورسره څه کار دی ولا تحزن علیهم ته خفګان مه کوه په دې دا رسول الله ته تسلي ورکوي یو کار کوه دا تا سره مؤمنان نه دي د دوی بې اندازې خیال ساته وخفض ښکته کته وخفض خکته کته جناحک خپل وزر مراد د وزر نه دی د خپل طرف خکته کته جناحک خپل طرف للمؤمنین د پاره د مؤمنانو د خپل مؤمنانو ملګرو بیا اندازې تابعداري کوه کله نا کله چې سړی چا سره نارامی کوي نو د اوګه وته نیغه کیه او چې عاجزي کوي نو دا وته ځخ کته کی نو د خپل مؤمنانو مرګرو ته چې ډیر قدرمن خلق دي پیغمبر ته الله وایي چې وسزا نرمي ډیره کوه دا خپل وزر ورته کته کا نرمي وسره کوه خا وقل او اوایا انی انا النذیر المبین یقینا زه چې مستاسو د پاره يرون کې ښکارا يم او دسې يروا ورته وایه ګوره د خدای عذابونو نه ځان بچ کوي او نمونه وته پیش کوه کما انزلنا لکه څنګه چې موږ نازل که دا عذاب ونکفر بباس خو د قران مجید دغه ځای باندې ایمان نه دی دا د توحید مسله چې کیږي دا نه یا د باس مسله چې کیږي دا نه نو دوی ګرځولې او قران عدوی نه حصے حصے فوربک تخویف اخروی فوربک زما د قسمی پرفستا لنسالنهم چې خامخه خامخه مونږ به تاسو کو د دوی نه اجمعین د ټولو نه عما کانو یعملون د هغه کارونو چې دوی کوله الکه دا کار دې سره کو دا کار دې سره کو بیا وی قرآن عظیم کتاب دی ډیر د خیر او د برکت کتاب دی رسول الله ته وی دا قرآن رواله او د خلکو ته بیان کا فصدع ته اظهار وکا بما تو عمر دا هغه خبرو چې تا ته امر کولی شي د دوی غم مکوه د دوی سوچ مکوه د دوی د پاره زستا د پاره کافی يم کنه الذين هغه ټوکی کوونکی یجعلون مع الله چې هغه ګرځي سره د الله الهن آخر معبود بل فسوف يعلمون زر دې چې دا خلق به پوي شي ولقد نعلم یقینا پویګو مونږه انک بیا الله پیغمبر ته تسلی ورکوي وي ما ته پته لګي چې دا کافر چې دا غلطي خبرې کوي تا باندې بوج راشي سینه دې راتنګ شي ولقد نعلم یقینا پویګو مونږه انک یقینا ته چې یدویق صدرک راتنګیږي سینستا بما یقولون په هغه خبرو چې دی وایي تا ته کله وی لست مرسلا ته پیغمبر نه یو داسې نه یو داسې نه الکه د مخالفو په مقابله کې به کومه وسله استعمالوي قرآن مجید دا غلوی وسله بیان کوي فسبح پاکی بیان کا به حمد ربک سره د صفت د خپل رب سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر ذکر د سجدې مراد د منځ د منځ کوه او بل د کم وخت پر عبادت کوه وعبد ربک عبادت وکړه د خپل رب د خپل رب عبادت کوه کوه حتی یاتیک الیقین تر دې پورې چې تعالی راشي مرګ یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم زموږ سره شامل حال کې زموږ د تمام حالات رب ته اصلاح وکړي رب ته زموږ د تمام حالات اصلاح وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل کې د خپل عظیم کتاب پوی را تراکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی قران او حدیث رب زمونږ نصب العين وګرځي د دې اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او برکت مونږ له په دنیا کې مراکې په قبر کې مراکې په ورځ د قیامت مراکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو کې الله دوی لدا کې ناستل دا راتلل دا ذریعہ د کامیابی د دنیا او د آخرت وګرځي سره زمونږ نه الله پاک دنیا هم خسته کی آخرت هم خسته کی سره زمونږ نه الله په خپل بچو په خپل کشرانو خوشاله کی الله وس سره زمونږ نه په حلال کاروبار کې وته خیر برکت د زړه سکون اطمینان ورکي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اسلام سونه بیماران دی الله وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي برګرو کورونو کې بیماران دي خاص کر هغه خلکو چې هغه دعاګانو د پاره ویلي دا غوی له دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا